موبایل نمبر 03015710124 پس سولو سے پدرے ما حصہ د مال کې فین کان اکثر من ذالک کچریو د زیاد د دینه د بشری کوي پدرې ما حصہ د مال کې پس د وصیت نه چې وصیت کول شي پاغه سره او دین یا پس د قرض نه غیر مصار پدا سیال کې چې نوی zarar ورکونکې یا دا ټول سره لګي ټول احکامات سره کونو غیر مزار شیطان سو نه zarar ور کون کی چې zarar نه ور کوي معنی ټول احکامات سره لګو ګور اتو لیتاما اموالهم غیر مزار یتیمانو تمالون ور کوي zarar مو ور کوي دارنګ د یتیمانو جنکو سره تو قسیتو فی الیتاما انصاف کوي او دا غي مہرونه او نور حقوق ادا کوي کونو غیر مزار zarar مور کوي دارنګ ات النساء صدقاتهن عام بیبیان لا مہرونه ور کوي او هغه zarar هغه لا مور کوي دارنګ د دا یتیم د بیوقوف د مال حفاظت کا چلا هغه خيارتوب ته نه درسیدل کونو غیر مزار zarar مور کوي دغه پولی د الله تعالی دی او هر چا څوک دی چې تابعداري وکړه د الله تعالی او د حکم د پیغمبر دغه یدخله جنات داخل بکی دلنا جنتونو ته چې بهږي با لاندې د بانا خالو دا غینا الانهار نهرونه مې شوي دی پای کې او دغه د کامیابی لویا دغه د کامیابی لوی و من یعص الله ورسولا تعالی د الله په مقابله کې ستاقت شته ده هلاک شه مکه وداسه ولې د الله مخالفت کې دارنګ آوي ابو سعود ذکر کوي وای من یعص الله دین سمر مل لم يرضى بقسمت الله المواريث اغه سړی نه الله نه فرمان او د پیغمبر نه فرمان دی چې هغه په دې تقسیم د میراث سره راضی نشو چې د خزوی سره منی د ماشومانو یې سره منی الله اکبر هغه ته مراد دی و من یعص الله هر چا سود چې نافرمانی وکړه دا حکم د الله او د طریقې د پیغمبر او تجاوز کوي د پولو د الله نه داخل بکی دلرا اورتا همیشه وي د پاره کې دې کې بل حکم الله ذکر کوي وم قانون الله ذکر کوي ګورا حبس المتهمین تهمت په چا باندې ولګید نو هغه باندې کوي خو ګورا خزه باندې چې حد نافذوي نو دا به د سلور گواهانو نه پس نافذيږي دا نه چې معمولی د خزه بارکه لچا سوې او ګوره دا ظلم څنګه چې زمانہ د جاهلیت کې اوس هم دغه سه حکم په زمانہ د جاهلیت کې دی لکه دا زمانہ د جاهلیت چې دا الله اکبر چې د سړی به ارس کول ارس کسا به دا وی چې دا سړی زنای دی لور خور به ولا ور کولا کچا به دا وی چې دا سړی شرابي کبابي ارسنګ دی ورکو ولا جو ورکو خیر دی ورکو خیر دی ته پروا نشته خو که خزه باندې به لچا معمولی خله د دروغ هم کولاو کړه نو خزه به په کور کې ناستوا او هغه به خپل سر سپین کا خو بیا باغې چې هغه ته چا غاړه نه کې خدا دا ظلم د زمانه د جاهلیت خزو سره الله وی چې کله داسې کار وشي نو سلور گواهان به پیش کوي ها که سلور گواهان او گواہی وکړه نو بیا چې کوم د قانون دی او هغه دلته کې الله ذکر کوي دا غي انتظار کوي سوره نور کې بیا قانون راغې الله رب العزت راولېګو او هغه قانون الله رب العزت حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې هغه هغه سبیل او لار هغه الله ارشاد او فرمایو هغه دا چې د غیر شادي شوده لپاره سلور گواهان په قائم کړي سلور گواهان دا نه چې بس مطلق دا څه خبره ده بس چې چا سوینو د زنانه هغه عزت دې بدنام شي او په زنانه باندې تهمت لګي اوسم دا ډېر لوی ظلم شروع دی اوسم داشته دی الا بلکې د تهمت خبره خو جدا ده کچره دا چا اوې دا چا اوې او دا په جهاله او پښتنو کې ده ها بل طرف ته خو بے غیرت پښتانه او بے غیرت مسلمانان چې غینا خو غیرت او یا وطن نو هغه خو خپل خزه دیوس د پدی باندې خپ پته وته چې زما د خزه د بل سره تعلقات هم ساتي نو کور کې دله ناشته او غږ نه کوي لکه د ملک حکمرانانو د ایف سی او د دې نورو دغه مشران افسرانو چې هغه خپل خزه په کوارټرو کې ځان سره پاتې کوي او د بغیرتوب تر رسیدلې دی دیوس دیو جن حدیث کې راځي دیوس په چې کم دی جنت ته نزي او دیوس هغه سړی دی چې پته یو ته چې زما په دې کور والا کې دنه بے غیرتوب او بے حیايي دا او دا غلط تعلقات ساتي او بیا هم د ځان غلې کړي دا دلا حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وي دی به جنت ته نزي دی به جنت ته نزي نو حکمرانان سکی یو طرف ته ظلم دا شروع شو باقاعده دغه افسران باقاعده خپل خزه دی یو بل سره بدلی نن به زما خزه تا سره شپه کوي او ستا خزه و ما سره شپه کوي باقاعده په دې باندې د دنیا واقعیات گوادي او خاص خاص کسان چې دا ځایونو کې پاتې شوی دی غي د دینه خبر دی باقاعده دا سيزونه دا پلیت افسران دا کوي یو بل سره یو خدا به هيدا خو بل طرف ته جهالا پښتانه چې جاهلانو نو هغه یې کیله دا دی وویل چې بای دا پلانکی جینۍ د پلانکي ځای کې داسې لږه غونته کې چاته داسې په لار تل په شایو قتل خا بس نیکم دا ظلم شروع دی یا دز دز اوله خا تودرې دز دز الکا تحقیق کا ول الزامونه لګي لګ ځان ته سوچ وکا الله اکبر فإن شهدوا پس کچره دای گوايو کلا فهم سکونا ایثار کای دای لرا فل بیوته پکورونو کې حتا یتوفاون الموت تر دې پورې چې وفات کې دای لرا مرګ واخلي دای لرا مرګ او یا جعل الله یا دا چوګر زو الله تعالی لهن د دې د پاره سبیلا س قانون س قانون الله او ا قانون بیا الله رب العزت او فرمایو چې یا کوړی دی او د شادي شوده د پاره سنگساری ده سورې نور کې و بیا راشي آیات نمبر 2 کې دغه حکم بیا سورې نور کې راغی نو آیات منسوخ نشو لکه باز وای چې دا آیات منسوخ ته منسوخ نه دی فإن تابا کچر دی دواړو توبه ویستا او اصلاح وکړه د خپل ځان فارزو انهما نو مخوالی تاسو د تکلیف د دې دواړو نه عنهما عن ایزائهما د تکلیف د دې دواړو نه ان الله کان بشک الله تعالی دې توبه قبل انکه مهربان الله اکبر یا خدا چول حکم د زنا شو او رستو حکم دا د لواتت شو یا بازی وای چې مخ کې حکم د جنکو چې جنای د جنای سره شهوت پوره کوي او الک د الک سره رستو چې کم د حکم د الکانو چې الک د الک سره تس دغه شهوت پوره کوي الله اکبر یا باز بازی وای چې دا دواړه حکم یو دی یو حکم د د زنا چې الګ د جنۍ سره کوي خو جنۍ چون کې مخ کې ذکر کړه د جنا کو حکم ځان له حکم یو دی او رستو صراحتن حکم د الګ ذکر کو دواړه حکم یو دی خو د هغه مخ کې ذکر ذکر کړه چې پرده د جنۍ سره ډیره زیاته لایق وا پکار دا وی جنۍ تداوی چې و جنۍ تلک ځان باندې مې روبانیو کا د خپل عزت خیال وساته الک خو کو کی نو الک لا بیام سوک ورکی لور خور ولا ورکی خو کجی نه تبد نامه شنو تعالی بیا ستاسو کرشته لام ناراضی نو تلک فزان باندې خپل رحم کا او جنای د جنای سره او الک د الک سره شهوت پورا کول الله اکبر دا خیال او تصور کېم نه راتلل دا لک خوراتلل زکا چې دا بیماری مخکې قومونو کې وا قوم لوط کې دا بیماری وا چې الګ د الګ سره بد فعلو کې الله دې زمونږ حفاظت وکي دا دور انتهایی زیات د پلیتای دی دغه خو ایوا خدا تصور کې راتله څنګه چې جینۍ بلا څنګه د جینۍ سره شهوت پوره کی او دا بلا کیږي اوس هغه ممالک چې زمونږ سیاسی خلک او هغه ممالک چې زمونږ حکمرانان خلک د هغه په ارمان مړ شو او چې کم یو پیدا کیږي نو د پیدایش نه داغه دا چغی چې یورف او یورف یورف او یورف او سای په دې کې او خېږي مردارم په یورپ په غم کې شي په هغه یورپی ممالکو کې او دا ځکه وامه چې د خزو ته دا پته ولګي ځکه تعلیمي اخته خزه تجهیل اخته خزه هغه په دې باندې چې کوم نه مبتلا شوی دي چې د اسلام نه بغاوت طرف رواني دي او بغاوت کوي د اسلام نه او دای سوچ ته چې هغه دا وای چې ګینه منګه اسلام کې حقوق نشته زمونږه او موږ له یورپی ممالک هغه درنده د دوو خپو غیان خره هغه موږ له حقوق راکړي هغه موږ له حقوق راکړي راشه احادیث وګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوئی هغه باندې خود قیامت علامه راغلي دي او تا غي پس روانه ملعون به وګرځي حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله اکبر اوس د جنۍ د جنۍ سره با قاعده یورپ کې قانون جوړ شوی دی قانون جنۍ د جنۍ سره او الګ د الګ سره واده کول شي او العیاذ بالله الله خو دې مونږ ته نه خي او مونږ نه دي لیدلي خو د خلکو نه داسې اورو چې هغه دا وایي چې باقاعده فلمونه اوس په دې باندې هغه شایع کوي او په ګنټو ګنټو فلمونه دا پلیتۍ د خپل کوره ختمه کوي او دا د زنانه د وجې کېږي څومره زنانه چې راغلي دا عهد کوي چې زمونږ په کور کې ټي وي پروت نو دا به موږ د کوره غورځو او کمپیوټر چې چا کار پروت دی نو که ټیک د دیو عالم پلاس کې وی چې هغه سم استعمالي خو خپخه خو خپل لونو لا کمپیوټر په لاس کې ورنه کوي او خپل بچو له ماشومان له کمپیوټر په لاس کې ورنه کوي ګینه زنایان او آرامیان به کوي او بیا به مدلاس باندې ناراضي او دلاس نه بموزي دارنګ د کیمرې موبایل د کیمرې موبایل دا ورنه کوي خپل بچو له ها یو ضرورت ته او بچو سره موبایل دنو بغیر کیمرې والا ساده موبایل ورکي ورنه په دې کیمرو موبایلونو کې دک فلمونه وای شا باقاعده د الکانو څخه یې الله خو دې مونږ ته نه خای او الله دې زمونږ د نظر حفاظت د دې پلیتونو کی باقاعده وای د جنکو د جنکو سره فلمونه جوړ شوی دی او هغه دا شاوتونه په دې طریقې خې په دې موبایلو کې چې جنې به د جنې سره څنګه شهوت پوره کړي او دا یورپی خره دا د الله الله د دې جهان له مسلمانان محفوظ کړي الله اکبر حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي اذا استحلت امتي خمسا فعليهم الدمار اذا ظهر التلاون وشربوا الخمور ولبسوا الحرير واتخذوا القينات وكتفر الرجال بالرجال والنساء بالنساء کلا چې زما امت ډمې ونیوي ځان لره هغه ډمې چې هغه ساتلې وي ډمې لا ټول لکه اوس الله اکبر د ملک اهم سرمایه هغه چې خرج کیږي نو هغه په فنکارانو باندې او ډم له نوم د فنکار کې خو دي دا فنکار ده دا اداکار دا کنجری دا ډم دا زنایانه دا پلیته ده دا پنکار دا هغه په دې فخر کوي زوی ډیره خوشاله مزما په پنکاري کې خو چې د ملک بادشاه دل شي نو هغه سره بسکه چې مشرف شاه وای چې زما مور دومره لوی پنکار وا چې اب په ډانس کې اول نمبر راتلا اول نمبر براتلا په ډانس کې چې داسې بے غیرت د ملک بادشاہان شي پیغمبر وای چې ډمی ونی وی ډمی تاسو وګورئ ک انډیا دا نو د انډیا اهمه سرمایه چې لګي اهمه سرمایه نو په ټنګ ټکور باندې لګي او که پاکستان دی نو د دې سرمایه ټوله چې لګي او خرج کیږي نو هغه په ډمو باندې لګي او په پنکارانو باندې په فلمونو باندې او په بهایي باندې لګي او د دغه حکمرانانو دغه حکمرانان چې کم یو پاس کیږي نو چې هغه کم کنجري ځان له په پارلیمنتونو کې ساتلی او دارنګ د دا پارلیمنتونو نه بار ساتلی او دا غي سره یارانه او دوستانی وي او ټول مال د ملک په دغه کنجرو باندې خرج کیږي او دا اوس چې کم په اسلام آباد کې دا یو ټاور او بل ټاور جوړیږي دې ځایونو کې ورشي وګورئ نو دا ټوله پلیتې سرمایه چې لګي ملک په دغه ډمو باندې لګي وقت فر رجال بالرجال او بل دا چې سړی اکتفا په سړو باندې وکي دا غي سره شهوت پوره کوي والنساء بالنساء او خزه شهوت په خزو باندې پوره کوي نو دا به شروع کیږي نبی علی السلام او دای باندې او بیا هلاکت راځي اوسم دا ظلم شروع دی دارنګ حدیث کې راځي نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي لا تذهب الدنيا دنیا بنه ختميږي تر دې پوره یستغن النساء بالنساء والرجال بالرجال الله اکبر واستحاق نساء النساء فيما بينهن وای تر دې پورې به دنیاوی دا غنه مخکې معنی دا فتنه به د دنیا د ختمې دونه مخکې مخکې راځي چې زنانه به د زنانو سره شاوت پورا کول شروع کی دارنګ سړی به د سړو سره او دا بیماری اوس عامه ده کوای نو یره د درس کې ار څنګه خبرې کوي د ار سوي او کني وای نو په دې غیرت ناراضي افسوس خدا دې چې ته ارس کې نو موږ به خود ارس وو موږ به ته ارس او چې ته تا کې څه بیماری وینو زمونږ دا فرض دي چې موږ به د تواو الله دې تا جوړ کی نه جوړ وای ته نه جوړې دا چې کم خلق په دې خپکیږي دا اصل کې په دې کې مبتلا دي ځکه په دې باندې خپکیږي الله اکبر وې زنانه به د زنانه سره دا شی شروع کی او سړی به د سړو سره دا شروع کی او په دې باندې الله مستقل قوم تبا کړو قوم د لوط علیه السلام زکا حدیث کې راځي چې څنګه اغی کې دا بیماری وا په سړو د سړو کې نو اغی کې وای دا بیماری اوم وا سلويخ کاله مخ کې اغی کې دا بیماری شروع شوه وا چې زنانا بد زنانا سره چې کم دنو دا شې کو او اغی کې دا بیماری مو الله تبا کړو او قسمه قسم طریقو سره الله رب العزت دا غي عذابونه ذکر کړي کله چغوا کله اسمان ته اوچتولو کله زمکه الټا کولو او عجیب عذابونه الله رب العزت هغه قوم باندې جمع کړی دي الله اکبر حضرت ابي حمزه رضی الله تعالی عنہ روایت ده و امام محمد ابن علي ته وې عذب الله نس عذب الله نساء قوم لوط بعمل رجالهم و آیا دا سړو خدا عمل کو بد پیلی د سړو سره نو الله دا خزم دا غي سړو په عمل تبا کړي ویغه الله عادل من ذالکا الله تعالی ډیر انصاف والا بادشاہ دی استغنا الرجال بالرجال والنساء بالنساء اغه سړو بد سړو سره بد پیلی کولا او زنانه او بد زنانه سره کولا الله اغه په دی باندې تفاکړو دارنګ حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الله اکبر ا د حضرت طاووس روایت هغه وای د یو سړی بارا کې تاسو شو چې ده خزه تراتلل کوي او هغه د شا طرف نه هغه وی و انما بدا قوم لوط ذالک قوم لوط دا ابتدا کړي وا چې دا غي سړو با د خزو سره دا کارونه کول او سړو با د سړو سره دا کارونه کول خز سړو با د خزو سره دا کارونه کول معنی د شا راتلل دا بیماری غي کراغلو الله غي په دې تبا کړو بار کیف ګڼ روایت تی په دې بارا کې چې د نساو د نساو سره د زنانو د زنانو سره بد فعلی دا حرام ده او دا اوس یورپ کې قانون وګرځید الله دې مسلمانان زنانو کې دا غیرت پیدا کی چې قران لراشي سوره نساء وای او د دغه د دوو خپو خرونه الله یې محفوظ کی او دا زکه وو چې دا د ملک او د دې معاشره اهمه فریضه ده فریضه چې عالم دا سرګن کې خلکو ته الله اکبر وای د صحابه کرام په دی باندې اجماع ده چې کم یو معصیت کیږي نو په جهالت باندې کیږي ها په جهالت باندې کیږي او کم سړی چې د الله نافرمانی کوي دا جاهل دی ثم يتوبون من قريبنا بیا توبه وباسي د نزدینا نزدینا سمانا زجر ما تخویف اخروی نشتا ده توبه قبل اول د پاره د آګسانو چې عمل کوي د بدی تر دې پورې چې کله حاضر شي او تندې ته اسباب د مرګ نو قال وای دي انی توبت الان زوس توبه او باسما وللذین او ندی قبل دل توبه د پاره د هغه چا یموتونا چې غیمړيږي په داسې حال کې چې وی کافر نو بیا هغه ټیم کې د د کفر نه توبه نه قبليږي حالت د غرغره کې نه قبليږي او حالت د کفر کې نه قبليږي الله اکبر یا ایو الذین آمنو دا دے بل حکم حکم اتم دا چې هغه با میراث کې زنانا غسته نو داغه الله مزمت کوي چې په میراث کې زنانه نه ملاويږي په میراث کې کم ملاويږي نو په میراث کې الله اکبر ملاويږي مال خزنه او خزي میراث نه دی او دا باغ یو قسم له میراث غنو او هغه به دا وی چې بس دا زمنګ میراث ته زمون خوخه ده که چرته ورکو زمون خوخه ده که د نکانه بندو زمون خوخه ده که خپل وسره کو که خاون به مړ شو یا به دی یتیمانه پات شوي نو دا به میراث غړو یو بل نه به په میراث کې اغسته د خزه هیڅ اس قسمه حق نو الله دا غنه چې کم دنو مزمت وکړو او الله دا غي مزمت بیانې چې دا سم کوي یا ایو الذین آمنو او د ایمان خوندانو لا یحل لکم روان دي تاسو لپاره انتر سن نساء کرها دا چې واخلې تاسو په میراث کې زنانه ولاره په زور ولا تنزلوهن او ما بندوي ما معنی کوي تاسو دای لرا بد اخلاقی ښکارا وکړه نو بیا کته نه سو اخلی او طلاق ول ورکې نو ورکا اغا خلع ته اشاره وا مانس په بد اخلاقی سره په حالت د خلان کې خاون ته سي ایزا تکلیف ورسول نو بیا تینا مال اغسته شي ورنه اسه چې طلاق ورکې نو بیا به ولا مہر و غیره ورکه او نه به اخلیته وعاشروهن بالمعروف او ژوند تیروي دای سره موافق د شریعت موافق د شریعت په خې طریقې سره الله اکبر د غنو خلکو نظریات زو ساویل نشه ما خپل کتاب کې تفصیل کړی دی ما یې زبر دا وامه خو بیا انتهایی زیات وخت لګي او رستو مونږ ته دا دوره رسول چې دا سه یو لیول کې اورسیږي ینه ما زبر دا ذکر کوم چې زمانہ د جاهلیت کې سکول او د آیاتونو سره ما دا ټول بار کیف کتاب واخلې ځان لا وی ګورئ چې پوه شي چې زمانہ د جاهلیت کې کم ظلمونه کېدل او اوس چې کم نه نو هغه څنګه کیږي او سوره نساء او ټول قران دغه په مقابله کې زمانہ د جاهلیت کې الله اکبر اندوانو سو ظلمونه کول هغه وی خزام لا څه شي وی هر ټیم کې د خزه وی تر دې چې دیندوانو مسلک داده او مذهب داده چې غي وای مار وجل ناروا دي خو خزه به سوزوله وجل به دارنګ نور داسې خلکو لکه پښتنو هغه به د خزه سره انتهایی بد سلوک کو قسمه قسم دا غي حقوق ضایع کول او د حضرت عمر قول لما كنا نعد النساء في الجاهليه شيئا منګه خزه سشیم نه غن زمانه جاهلیت کې خزام لا سشي منګه داغي حقوق نه دا کول لکه نن چې یورپ کې څنګه دي خزه تر هغه پورې خزه ده چې د هغه ځواني ده نو هر لیو چې پرازي او هر درنده چې پرازي لکه څنګه چې مجوزو کې دا خصلت او بدعملی و چې مجوسو بدای چې کما خزه د چا خوغه شیات نه خپل حاجت پوره کول شي په هر خزه کې د هر سړی حصہ د دې خپل حاجت پوره کول شي یورپ دغه قانون پاس کړی دی نو چې خزه ځوانې نو دغه حق دی او چې کله خزه بډای شي یا سړی بډا شي نو پارم جوړ کړه دی او هغه پارم ته بوزي او بیا دغه ته د سپو په شان ته نوړی غورځي او هغه چې کم نه نو دغه د کبس حقي نه د پلار حق شته نه د مور حق شته قران کریم داغه تردید وکړه واشروهن بالمعروف جون تیروي د دې بیبيانو سره بالمعروف په خې طریقې سره په خې طریقې سره نن سبا خلک لګیای صرف دیتا چې بس دیتا ګوري چې چا ګیره برید ډیر خولی ډیر خد دوه خو غوي کنه ګیره اولی بریت اولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیری کړی دی هغه خلکو ته ویلکما من امرکما بهذا وتباو برباد شي دا تاسو ته چا ویلو چې ګیره وخوري او بریت وخوري ار څه چې کوم دغه سزا نشه جوړ کړي اگر اغلو ګیره خورول نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتا خیره کړی وی نو هغه خیره چې چاته کړي دې ته خلک ګوري چې بس دل ورکو او چې خود دوخ پو غوي هغه لور خور ورکا نو چې ورکی ولا نو بیا کفارې نه وی وی هغه حق نه ادا کوي ا بس حق ادا کی چې هغه یو لوند سره تعلق د کالج کې نو بل سره یونیورسيټي کې نو بل سره په دفتر کې نو بل سره زمانہ د جاهلیت کې دا یو ظلمو زنانه او میراث کې وړې شو او دا څنګه اوس مړې شي د میراث حکم دا نه چې زنانه میراث کې بلا غسته چې دا رازه تقسیمه وي مطلب دا چې هغه تخپل خوخه تنه پرې د لکنن چې پښتنو کې دا جهالت ته که خزه دا اوې چې زه دې ځای کې نیم خوشاله او دا ما تفصیل کړل په دې کې زه دې ځای کې نیم خوشاله نه و دیګم پلار ښا دا بس تا خوخی و دیګه با دا میراث کې وړل دی او الله د دینه منع کړي وا خاکه خزه چې کم دی بچي یتیمه پاتې شي نو دا به دا به زو کوم زو دا بل سوک نه کوي کداغه خوشاله وی او کنه یادا چې ستاد تر یا د پپو یا د ماسی لور ده او هغه بل ځای کې خوشاله ده هغه بل ځای ورکه ته ټوپک ته ما چر واخلې ځان نه کول کولا خان جوړ کې خص ولی منګه س شل ګډیو منګه سین کین یو دا به مال راکې دا به بل ځای ولی ورکې دا ستا میراث ته چې ته به وړې دا د زمانه د جاهلیت ا جهاله د ابو جهل پلیتی امتیاز پاتې شوی دی پښتنو کې دارنګ داشته دا خبره دا ټول جهالتونه دي یا دارنګ که د یو رور خزه مړ شي دا د یو رور مړ شي او داغه نه خزه پاتې شي نو هغه نه خوشاله چې د خپل لیور سره واده وکي او لیور هغه ویواله نا غپ ته سو زما ضرور خزه به بل سره پرته ایس دا به بل ته ودیږي سو دا به هم زکوما اگر کار سپ کیو دا به زکوم هغه ک نه خوشاله هم دی دا دا ته میراث غنې سو دا ټول میراث ته دا د میراث صورتونه دي الله د دینه منع کړي وا نو که یو لویه خزانه دې ورکړې ده دا حکم نهم بل حکم لویه خزانه دې ورکړې ده د هغې ښځې نه به هغه مهرونه واپس نه استبدال زوجین او کچره تاسو اراده وکړئ د بدلولو د یو بیبي په ځای د بلې بیبي باندې او ورکړي تاسو اهداو نه یو تن یو تن د دیتا قین طارا ډیر مال لرا فلا تاخذو منه شیئا فلا تاخذ منه شيئا پس ماخلی تاسو دا غنا منه د دې مارنا شيئا اس اس شي ماخلی تاسو د دې مارنا اس شي کړ ډیر مال دی ور کړی ناخلی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ واقعیا کې راځي ولال دی په منبر باندې او اے خلکو په تاسو چې کم دی بی بیان ل ډیر ډیر مالونه مو ور کوي وګوره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بی بیان او دا غلونه دا غینه خو تاسو دا سوال نه دی هغه دومره لګ لګ مہرونه او تاسو د خپل بیبيان له ډیر مہرونه مور کوي د حضرت عمر خیال داو چې ډیر مہر خزله مقرر کړي نو دې سره لګ خزو کې بیا بل شی پیدا شي او په خاوند باندې بیا سورلندۍ کوي نو حضرت عمر دا وی خو یو زنانه پاسه ده او دا پکانو می دا او چې په دې نیت باندې ډیر مہر کې خودلی دا خود ډیر لوی ظلم او دا چې کمدن د خاون حقوق پامال کول دي بعض خلک مہر ګدي لپاره خاون توي خزه لور دل در کومه الګ توي خو درې لکه مہر لیکا کور لیکا تنخواه لیکا دا سو چې سواله خاون چې کم نه خاون توي سټین نه دی جی یس سر کوی چې سټ نه دی جی یس سر کینه نو کینه او کپاسه نو پاسی دا دې د پاره کوي باز خلک او دا ظلم نه دا ظلم عظیم نه دې د پاره بدان په دې نیت باندې بدانه کې دا د خاون حقوق په مال کول دی په دې کې زنانه ناستا وا پاسه دا وی حضرت عمر وی ته چې کم نه نو الله موږ له مہر راکې او ته په موږ باندې باندې او حرامې حضرت او بیا دا آیات وی قنطار الله وی ډیر مہر خلوه خزانه حضرت عمر فاسد او داسه یو سات سر کته کو او بیا وی وی اصابت امراتن واخطا عمر دا خزه د دې خبره درسته ده او د عمر قول خطا ده ځکه هغه مقابل کې د الله د کتاب آیات پېښ کو او بیا چې کم نه یو روایت کې راځي وی کل الناس افقه من عمر و ټول خلق د عمر نه خپويږي ټول خلق د عمر نه خپويږي الله اکبر په ظلم سره او ګناه کار سره وکيف تاخذونه او سرنګ اخلی تاسو غی لرا وقد افزا تحقیق سره یو ځای شوی دی بعضکم بعض تاسو اله بعض د بعض نور سره معنا کنایه دا د جمانه کنایه دا د کوروالی نه تاسو یو بل سره یو ځای شوی او یو بل سره مو سوخ در کړل پرې د دار د زړه د خاطر د پارور کده لما اخلته بل حکم نهم حکم ولا تنکحو ما نکحا باوکم من النساء یعنی د خپل مشرانو بے قدری مکوي الله اکبر د خپل مشرانو بے قدری مکوي یا دا چې د محرمات سره نکاح حرام دی زمانہ د جاهلیت کې د ار چا سره نکاو لکه مجوسو کې دا یو مصیبت او چې غوي هر قضا د هر چا د پار روا ده دارنګ عربو کې دا مصیبت الله اکبر چې عرب با د میرزای مور سره نکاح کاو الله رب العزت خزه د دین اخلاص کړه او چې کم کار په یورپ کې وسته لکه هغه د اشتراک او د اباحت کلی چغي وي یورپ والا او هغه دا وای چې بالکل هر خزا د هر سړی د پاره روا ده الله اکبر الیاذ بالله دارنګ بیاینی هی په زمانه د جا جاهلیت کې د مجوس نظریه وا هغه دا نه قتل چې دا خور ده هغه دا نه قتل چې دا مور ده دا نه قتل چې دا څه شه ده خو بس وی هر خزا د هر چا د پاره هر حالت کې روا ده الله اکبر لکه شیخ بکر ابن عبد الله ابو زید دا علامه ابن قیم رحم الله په حواله باندې ذکر کړي په الاسلام الابطال لنظریه الخلق بین دین الاسلام وغيره من الادیان کې ا ذکر کوي وای و نعوذ بالله من كل عابد او من کل عابد اوسان عابد نيران وعابد شيطان وصائب حيران يجمعهم الشرك وتكذيب وتكذيب الرسل وتعطيل الشرائع وانكار المعاد وحشر الاجساد لا يدينون عن الخالق بدين ولا يعبدونه مع العابدين ولا يوحدونه مع الموحدين وای زه د هر بوت پرسنا هر دارنګ د آتش پرسنا دارنګ د هر د طاغوت او د صابی حیران نه چې پنا غړم په الله سره مونږ پنا د شرک ټول یو ځای کوي شرک کې بالکل یو دي دارنګ تکذیب د انبیاو کوي انکار د قیامت او حشر د اجساد ټول نه منکر دي د خبر یو ځای کړي دي بیا وای و امه المجوس منهم تستفرش الامهات والبنات والاخوات دارنګ دا علامات والخالات وای مجوس څه دین دی نو هغه د مور سره هم به حیاي کوي دارنګ د لونو سره هم هغه به به حیاي کوله او کوي وسره دارنګ او د خويندو سره هم کوي دارنګ پوپوګان لا د کړو د کې ور کوي او دارنګ هغه هغه سره چې کم نوم بد فعلی وغیرہ کوي دین هم رمزو دا غي دین چې کم دی نو هغه دادی او د مذهب په اعتبار سره ډیر بد خلک دی ډیر کمینا او دغه په اعتبار سره د عقیده په اعتبار سره ډیر بد خلک دی هر لحاظ سره بد دی هر لحاظ چې کم دنو غنده دی دا د مجوسو کارو زمانه د جاهلیت کغی دا کول یورپ کې یورپ کې وګوره ابو الکلام آزاد رحمه الله اغا ذکر کوي اغا ذکر کوي ابو الکلام آزاد اغا وای چې یورپ کې اوس دا قانون پاس شوی دا هغه ټیم کې اوس دا غین اور پسې ورتیر دی دا ابو الکلام آزاد په وخت کې هغه وای په یورپ کې دا قانون پاس شوی دی چې اباحت کلی معنی د هر سړی د پاره هر خزا نعوذ بالله من ذلک وای دا روا ده یا او یورپ چې کم دی آیډل دی او دا زمنګ د پاره نمونه ده یورپ دا سه یورپ دا سه ترقی وکړه او اوسم دا پلی ترقی دی ته وای زمنګ د ملک حکمرانانو زمنګ د ملک حکمرانان ترقی دی ته وای چې خزه بی دین شي او هر سړی تن خپل دغه چې کم ده حاصلول غواړي دای ته ته ترقی وای او ما بیا تفصیل کړی دی چې زمانه د جاهلیت کې څنګه او یورپ کې څنګه موجود دي او دا مجوسو کې څنګه او اوس چې کم دنو دا خبره څنګه موجود دي آل بیا کته شي او ما د مفسرینو حواله په دې را جمع کړی دی په تردید د نظریاتو د مجوسو کې اوس تل روان دي هغه پات شو بر تعالی معاف کی انه کان فاحشه بهشا کدا ډیره زیاته بهایي دا و ما قطاو د غصه خبره ده و سا سبیل او ډیره بدلار دا ډیره بدا اوس ګره تفصیل الله ذکر کوي محرمات در باندې حرام دي راشه هغه سوار لس محرمات یو ګره پنځلس بشي سوا یو دا چې د مور سره نمیرا زې مور سره نکاح مکوا او بل دا چې سوار لس نور ذکر کوي نو نور پنځل لس بشي دا در باندې الله حرام کړی دی دای سره باندې کاونه نه کې دا نه چې د یورپ په شان ته وای چې نه هر یا وروا ده حرمت علیکم حرام کړی شوی دی پتا سو باندې ماتکم من دستاسو و بناتکم او لونستاسو ستاسو لونه هغه خیند تاسو رضای چې تاسو سره پيو کې شریک دي او تاسو سره پي او ځای راولې دي نو هغه در باندې حرام دي و امهات نسائکم او میندې د بیبیا نستاسو خواخې غانې ا در باندې حرام دي دا لسمه او یو لسم وربایبکم اللاتی او هغه پر کټی تاسو هغه چې پرورش تاسو کې دي من نسائکم د بیبیان تاسو نه اللاتی هغه دخلتم بهن چې کورواله کړي تاسو دا غي سره الله اکبر فی حجورکم کې د اتفاقی دی معنی هغه پر کټی پر کټی هغه ربیبه هغه چاته وای چې تا یو بل خزه وکړه او د هغه د بل خاون نه لور ده بل خاون له لور ده نو هغه او تا د دې سره کورواله کړه دې دې سره د کورواله او کدي خپل بي بي سره چې بل د وکړه نو هغه لور پتا حرام شوه فإلم دکونو دخلتم بینا پس که چېرې نو تاسو چې کورواله کړه تاسو دې سره فلا جناح علیکم بیا نشته رز ګنا پتا سو باندې وحلائل وحلائل ابنا او ګوره دا دولسم وان تجمعوا بین الاختین او دا دیار لسم او دا چې تاسو جمعوالو کپا وند دوو خیندو کې الا ما قد سلب لیکن آغا چې بس ما در تا آغا چې تیر شوی دی مخ کې په زمانہ د جاهلیت کې مخ کې مو چې سکړی دینو بس آ اوس پنه کوي اوس در باندې حرام دی ان تجمعوا بین الاختین خیند باندې جمع کې الله اکبر ان الله او ګورا خین دې د دې دا سره چې کم نه خینه سره دا ډېر لوی مصیبت شروع شوه دا په دې وخت کې د خینو سره تعلقات ساتل دا لوی فساد ګرځوګره بیا او دینه ډېر څه جوړ شي بیا ان تجمعو بین الاختین دا چې جمعوالو کې تاسو ما بین د او خندو کې مگر هغه چې تیر شوی دی په خوا زمانہ د جاهلیت کې ان الله بشک الله تعالی بخون کې مهربان دی والمحصنات الله اکبر سوار لسم والمحصنات او حرام کړی شوی دی پتا سو باندې هغه واد کړی شوی من النساء د زنانو نه چې د بل چا په نکاح کې دی خاون والا د بیبیانو نه خاون والا د بیبیانو نه محصنات زوات الازواجو خاون والوی د خزونه معنا خاون دی وینو په تاسو باندې حرامي دي نه نه چا د بل نکاح کی او ته په نکاح باندې اخلي چې خاون دی وینو در باندې حرامي دي چې نکاح شوی زنانو سره چې نکاح کې بل حق د زنانو زنانو سره چې نکاح کوي نو آب په دې باندې کې چې دا غي حق با ادا کې او همیشه د نکاح په نیت په خپل نکاح کې راولي همیشه د نکاح په نیت دا نه چې بس ګن یو سات د پاره وو سره او کې او بیا به پرې دی لکه زمانہ د جاهلیت کې دا سبو چې هغه به یو منټ د پاره راوستا زنانا او سره به وې عزت زما خزه شو او بیا به دک څه پرې خدا او دې ځای باندې علما ذکر کوي چې دینا حرمت د متعه ثابتېږي لکه شیعه چې کوي دا حرام ده الله سوئی نکاح چې کې د زنان او سره نو همیشه په دې نیت به کې چې دا به زه همیشه په خپل نکاح کې ساتم په دې نیت به نکاح کې د وقتن د پاره نه چې بس زنا و سره وکي کید کې راوستون کې یي محسنینا په داسې حال کې چې راوستون کې کید د نکاح کې غیر مصافحینا نه یي تاسو مستی استون کې چې بس وقتن ته خپل پیدا واخلې بیا په داسې بنه کوي الله اکبر دې ځای باندې علما کرام ټول ذکر کوي چې متعه حرام ده او دا په زمانه د جاهلیت کې دا کارونه وو چې زنا به وسره بس کولا او دا ظلم به وسره کو وقتی طور سره اوسم چې کم دی نو دا ظلم شروع دی ایران په دې ظلم ټول لړل شوی دی ټول ظلم شیعه بلکې هغه خدا وای چې یو پیرا دی دا وکړه نو د دمه قام د تملای نعوذ بالله من ذلک تر دې چې د درجه د خدای ته رسي چې چا د زنانو سره دا کار وایو المؤمنات چې مؤمنان وي فمما ملکت پس نکاح دیو کې د اغه زنانو سره چې مالکان شوی د خلاصونه تاسو من فتياتکم المؤمنات داغه بیان شو من فتياتکم المؤمنات یعنی د جنکو مست د جنکو تاسو نه چې مؤمنان وي مؤمنان جنکای وي وینځي مؤمنان نو د اغه سره د نکاح کې که آزاد نه ملاويږي نو د وینځ سره د نکاح کې ترغیب دې نکاح ته مانسو کې د نکاح کې راولای داغه ته مشو کنه کې د نکاح کې راولای زنا مکوي نو دلته وي ګورک آزاد نه ملاويږي نو خیر د وینځ سره نکاح وکا خو نکاح وکا ترغیب د نکاح ته او نکاح غنو احادیثو کې ترغیب راځي نکاح ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یا معاشر الشباب من استطاع منکم البا فلیتزوج او د سوانانو ټولګیا تاسو کې چې چا د نکاح طاقت وینو نکاح دی او کې بیبي دی او کې او کنوي نوروجي دی نیوي الله اکبر بلکې مزمت راغله په نکاح نه کولو باندې ها سوجوی شرعي وی د هغه د وجه لیټ شي نو ځان لا خبره ده ورنه اسه په دې لټ کول نکاح لکه منګه کې دا مصیبت راغله ده الګ تبګورو چې نو کریشته او کې نشته دې تبګورو الله اکبر رابشي سوره نور کې ان شاء الله الله وي يكونو فقراء يغنيهم الله من فضلك غریبان وي نزبه مالدار کم حضرت عمر او د علی اقوال دی غي وای کمالداری لټول غواړي نو د لیکا لاندې ولټوي تاسو نکاح وکئ نو الله به تاسو سره خپل وعده اختیار کی الله به ولا غسباب برابر کی مالدار به کی خو نکاح ولو کا نو دای بګوري وای او درېګه چې د الک جیدات شته او کې نشته د الک مال شته او کې نشته نو د الک چې داشته نو جنې په کور کې نولی کې نولی کې نولی کې نولی نکاح نه کوي نه کوي نه کوي نه کوي نو چې ګوري نو چته جنې بدنام شي نو بیا یې څوک نه کوي نو الک په ګناونو باندې ځان داسي کی چې د هر سنه په ګناونو باندې ځان او باسي الک نه نکاح نه کوي و وینځه ولو کا خیر دی چې نه دا غریبې نو غریبانو کوله وګوره دای چې ځین جنای به کمزای کې ګوري جنای به او دا خزو کې دا غټ مصیبت خپل به د غوجل موګي خپل به د غوجل موګي ځان ته به خیال نه خوشي زوی لا ګوري دا نه ده ښه دا جی دې ته پوزه لګه کګه ده جی د دی دا خه ده خو دا چې لګه داسې اواز یې لګ غټ غونته کړي داسې دي خبرې د سړو دي دا, دا نقطه چینه به شروع کړي خزو کې بدار او باسي ودا کې هغه ته ګوري ځان ته کتلې دي خو بس گزاره حالو کا کنه سم مصیبتونه دي جوړ کړي دي بس گزاره حالو کا آسان تکرو شیا و یجعل الله فی خیرا کثیر الله وبکې دل ډیر خیر وګرځي نو دا داسې دا او دا داسې دا ګوري به ونه کاو کا نو دا به کله مالدار ګوري کله به یو ګوري کله بل دا غي د وجه به زوی له نکاح نه کوي نو چې نه کوي نو زوی په مصايبو کې مبتلا شي په مصیبتونو کې مبتلا شي تر دې پوري چې داغه جامه بدنام شي داغه هر څه بدنام شي نو کوله نکاح کنه حدیث کې راځي اشرار امتی عذابها زما د بد زما د امت بدترین مخلوق دا به لوندانی لوندان لا جنای لوندا او الک لوند نو مصیبت د لوندان نه جوړ شي بیا کنه والله اعلم بإيمانكم الله تعالی خپو دې په ایمان تاسو باندې بازو کوم من بازو باز تاسو نه د بازو نه دي معنا اشاره ده دیتا چې د د دې وینځو نکاح تاسو په خیر دې مو ګوره نیون کی اخدان پټو یارانو لرا سپید پوشی کې زنانه کوي شیخ دا وې صاحب وې سپید سپید پوشی کې زنانه کوي خیدن هغه یار ته وای چې داغه په نوم اغستو باندې شرمېږي د سړو باره کې بام راشي دای بام پټي دوستان ولا متخذي اخدان دای بام چې کم دنو پټ دوستان نه نیوي او خزه بام پټ دوستان نه نیوي نو دا به کلی دا به علی چې ول زر پاس په حیا پرده کې ځوان شو نو چې رشتہ مناسب راځي نو ورکوي نو په کور باندې به کینولې نو درې درې سلور سلور بناستی او دې بلا چې کوم نه بس منګه نو دیګو دا به هم ناستی ته ولې نو دیګ خدای دې پوهه تر کمه پورې به ته دې رونو سره ناشته او کور ته چې بیا د رونو خزه راشي نو بیا د خويند ځای روک شي او بیا دا خپي وی افسوس ته چې په وخت می وعده کړی ونو چې ما سلا تاسو ته ځان پر خود نو سلا دې پر خود چې رشتہ برال تای زنه وادي ګم نو ول نه وادي دې واديګه کنه او بل دا چې مناسب رشتہ راشي نو ورې کا دانه چې رشتہ راشي او ته کور کې د راچو اچار ترې کینولې چې اچار به نه چې خو ور کوی کنه سره له مصیبت ځان ته جوړ کړل دي ځان له دنیا او د آخرت هغه چې کم در رسوای دي ځان له بس مقدر کې کړی دا بچ کا ځان د دینه یاران به بیان نه وي خو واره کا پني کا باندې فاذا احسننا پس هر کلا چې واده کړی شي فین اتینا بفاحشه پس که چرات لوک دې زنانو په بهای سره فعلیهن نصف ما علی فعلیهن پس په دغه دغه وین زبان دې نصف ما نیم د عذاب دې علی المحسنات چې په آزاد باندې وي من العذاب یعنی د حدنا من العذاب یا عذاب دنیاوی مراد دې حوا حد حد معنی چې ورکه عذاب نه مراد ایمن العذاب ایمن الحد دی حد چې د زنا د آزاد زنانو د پاره کمی کوړي دي د هغه په نیمه باندې بدی وین زلا ورکول شي فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذالک دا نکاح د وینځو سره لمن خشیا د پاره دا چا د چیریږي د نکاح د وینځونه خیر لکم نو دا بغور وي تاسو د پاره یا ټول احکام سره لګي و صبر او کا صبر او کا ټول احکام سره شیخ د پنځپیر هغه درس کې ذکر کوي وای ټول احکام سره لګي څنګه ټول احکام سره و یتیم د ما یتیم لا مال ورکا کستا طبیعت نه منی نو صبر او کا و د یتیمانو جنکو سره ما انصاف او کا کستا طبیعت نه منی نو صبر او کا خدای الله حکم اومنا و د نورو زنانو له مہرونه ورکا کستا طبیعت نه منی نو صبر وکا دا چې د بیوقوفو د مال حفاظت وکا او د اغه سره خې خبرې کو صبر وکا کدا غي نه سغلتی و غیره کیږي نه پوه ده دا غي سره صبر معاملې وکا دا بس تاسو را پاره غوړه وی دارنګي تقسیم د قانون تقسیم د مال په قانون شرعو کا صبر او کدی معاملو کې دارنګې په دې معاملو کې چې په خزر تهمت ولګید او هغه بدنام شو نو دا نه چې ته زر زر داغه پسې بس ټوپک راخلې صبر وکا معلومات وکا سلور گواهان راواله دارنګي کتا ته الله وای چې میراث کې زنانه موړه او ستا لور بل ځای و دیدل غواړي او تی یو ځای ورکه نو لا میراث م ګوره چې تبه خامخا ځای ورکه یا تاسو کرا کونډه پاتې شو هغه بل ځای و دیدل غواړي توای نه دلته به ودیږي زبد کوم صبر وک خیر د کستا طبیعت نه مانی الله به بدلی درکې دارنګې مہرونه دې ډیر مقرر کړی دی او بیا د خزل طلاق ورکنو هغه ته ماخلا کستا طبیعت باندې بوج د چې زبت داخلم صبر وکا صبر وکا دا بستاسو د پاره غوري دانګي د دا محرماتو نه صبر وکا کته ستا ډیر خوخه شي را زده دي خپل رويرې سره نکاح کوم د خورزي سره د وکم د خيني سره د وکم دا ټول کې خو چې کم ځای کې قول د حرمت راغې التزام صبر کا محرمات نه ځان صبر کا یعنی انبیا طریقې دا کسانو انبیا چې مخکې استاد سنا احسانو کې پتا سو باندې الله تعالی په دې حکمت والا ذات او الله تعالی اراده کړي دا چې مهربانيو کې پتا سو باندې او اراده کوي هغه کسان چې تابعداري کړي د خواهشاتو یورپیان سیاسيان لیډران د ملک هغه سرمایداران هغه دا اراده کوي یتا اراده کوي هغه کسان چې تابعداري کړي دا د خواهشاتو تاسو زناکار شي هغه خدا زکه د یورپ خدا الله اکبر د یورپ سو حالت ته لکه نن دور کې وګوره هغه خوای چې دا ټول خلک زنایان شي یو ملګری واقعیا بیانولا وې دوبۍ کې ومه الله اکبر او یو ملګری را سره وی راته وی چراشه یو تن راغی داسې د لیبرای کار کو وی ما ته وی چې راځه دنه د یو عجیب سټوری دا یو عجیب کہانی دا هغه کہانی او سټوری لګاورې دو اورو د دن اوریدل غواړو وې ما وی چې خرا شنه ما ته چې تو ته وای چې اره ته څنګه دل تر اغله استا مخ کې څه کاروبارو وې ما ته چې حضرت ته څنګه راغله استا څه کاروبارو وې ما ته دا سو قتل نو هغه ملګری چې خیر د واقعو ته بیان کا وې دا سړي ډیر پریشانه خفه شو وی ما ته وی چې زما جیبا داستان نه چې واورین ډیر بخه پښوی چې ما یې څنګه وی زوما په انګلند کې الله اکبر د انګلند د خلکو تلغوک کې دی خو زه انګلند کې ومه او انګلند کې وم زما لونه دوه پیغله پیغله اله بالغانه شوی سکول د بتلې راتلې وی ما ډیره مینا کوله د خوشحالي ژوندو ډیر مزیدار خزوا مال ته بوتلی او پاتې کیدو یو ورځ رااله دا یو لور می مشرای او زمانه دا دواړه لاس چا پیر کړو د مینې محبت هغه اظهار وې ما سره دا سکینا ستاله سره چا پیر کړو وې ما هغه نه بستر واغسته ما ودرګه چې بچي می کار مار کوي د سکول او کنه کوي و ما هغه کې ګوتی وغیرہ وهلې هغه بستا کې او چې ما دا سو قتل نو د پکونو پیکټ راوته ساتي پکونه چې دا کم د زنا د پاره د استعمالي دا راوته و ما دا سو قتل و ډیر زیات غوسه شوم او ډیر زیات خپه شوم پوه شوم چې دا خو سمامله بل شانته ده وی فورن می د بلی لور بسته تلاش کو او چې د بلی لور بسته ته می لاس کو نو هغه کې دغه شی ملاو شو وکې مینول او انتهایی غصه او سخت الفاظ او چې سم کول شو مې وکړه نه کنن نه بعد داسې سحرکت ما محسوس کیا ز پوه شوم نو خبني او مور ته مولوي چې بس تاسو تام زموري زمام زموري